اوس دا غین اورست تبارک الذی جعل فی السما اوس دا د داوی د منون کو دغه اوس بیان نه ښه چې دا داوه څوک منی نو دا مکه ټول زجرونه او دا غی ذکر کېدل اوس دا غین پس صفات ذکر کیږي د چا د منون کو د داوی د تبارک الذی د تبارک الله د داوی چې برکت ورکون کې الله تعالی دی دا دریم باب در دې صورت او دا د دې صورت تر اخره پورې رسیږي په دې باب کې سری په دې باب کې با اول دو دلائل ذکر کی خو هغه دلائل با د منافع د عباد الرحمن پوری متعلقی او بیا د اغینه پس د عباد الرحمن عباد الرحمن د رحمان بندگان د الله خاص بندگان دا غوی صفات به شروع کړي نو پنځل صفات برته د اغه ذکر کړي په اخر کې او بیا تخویف ورکړي منکرین ته خوش او د عباد الرحمن ته اشاره بس دا دې پکې نو پکې نشته او دا بیا په دریم د الله تکراري نو بیا دا وکړه تبارک الذی تبارک الله برکت ورکون کې الله تعالی دې دلته د برکاتنا هغه برکاتی دنیویه خاصه دي دنیوی خاصه نعمتونه خو ته یاد دي برکاره کې مویلو کنه هغه چې مطلب دا دی تعالی الله تعالی صدر کړی دی په دنیا کې خاص نعمتونه قران در کړی دی تقوا در کړی دا هغه روحاني نعمتونه هغه ته یادې ښه هغه روحاني دنیوي نعمتونه ته یادې نو تبارک الله برکت ورکونکې الله تعالی دی الذي چې هغه ذات دی جعل فی السماء بروجا چې ګرځولې دي پاسمان کې بروجن غټ ستوري یا بروجن هغه لارې د چا د ستورو هغه انوار اوس کومې چې په کوم ځای کې تل کې د برج وای کنه وجعل فیها سراجا او ګرځولې په دې اسمان کې سراجن دیور او خانه هغه مر دی وقمرا منیرا او بل ګرځولې په دې اسمان کې هغه سپوږمۍ روخانه دا دلائل لته وی برکات زور کوم رڼا زمانه اخلي پوه شو کنه رڼا زمانہ اخلي او عبادت د بل چا کې پوه شو کنه کما دا رڼاګانې بند کړل مر سپګمای ستوري بیا بس کې په ځنا کې بیا ته اوسې دې شنه شو اوسې دې اوس د دې دغه چې کوم دنه وی عباد الرحمن پیدا اخلي دې دلایل نه اوس بل دلیل وهو الذی خاص الله غذات ته جعل الليل والنهار چې ګرځولې دې ورځ او شپه خلفتن یو بل پسې راتلونکي یو بل پسې یو تیر شي بل پسې راشي یو تیر شي بل دا د سره پاره وې دام د عباد الرحمن د فائدې لپاره چې کچر ته د ستانه د شپې عبادت قضا چې تهجد نو سحر کې راواړه وخت پوه کنه د ورځې وظایف د نه قضا شو د شپې راواړه ودا کیږي لمن دا د چا د پاره دی د پاره د هغه چا اراده دا ول یو بل پسې راځي د پاره د هغه چا اراده چې اراده وکي ان یذکر چې نصیحت واخلي الله یاد کی او اراده شکور یا اراده لري د شکر ادا کولو دا د هغه د پاره د یو بل پسې راولم چې شکر پکې ادا کی و عباد الرحمن الذین اوس د الله خاص بندگان د تبارک الله د دعوی منون کی نو د هغه صفات ته ذکر کړي اولنی صفت دا چې دا د الله خاص بندگان دي دا خو یو غټ جامع صفت دی و عباد الرحمن او خاص بندگان د رحمان ذات چې غي الله وي زما خاص بندگان دي الذين غدي يمشون على الارض چې ګرځي پزمکه باندې اهونن په نرمۍ سره په عاجزۍ سره هاونن تعاجزی سره ګرځي سمات له پاج دې سره ګرځي یو خو سره اسی چې پوس پوس کیږي مال ته وې ام المؤمنین سړی ولیدل کنا روانو په لار باندې حدیث کې راځي یتماوتونا مړی مړی کېدل پوښت کنه دا ځان ډیر اجس کړی سی دا سه حالت جوړ کړو نو ام المؤمنین پښتنه وکړه من ها اولا وی دا سوکتی وی ان الساق دا عبادت گزار خلک دا ډیر عبادت خلک دي هغه ورته ویلې وی وکانه عمر ابن الخطاب عمر ابن خطاب کې وو اذا تکلم اسمع کله چې به خبرې کولې نو سړی وخت به راتول پتی د आवाज به خبرې کول چې سړی وخت ورشي دومره کوی و اذا اطعم اسبع کله به چې په سړی مړای خړولا نو سړی به مړاول پوښوي و اذا مشا اسرع کله چې په لار باندې روان نو په چستۍ سره روانو و اذا ضرب اوجع کله چې به سړی والو نو سم به خوګولو وکان ناصح کان حقا هغه صحیح عبارت گزارو دا څه سره چې ځان نه مړ جوړ کړل دا په دې باندې عبارت گزاري نه کیږي پوه شئ هاونن بیا څه معنا څه چې فعاجزی سره فعاجزی سره مطلب دا تکبر نه کوي مستی نه کوي بے حیائی نه کوي زید ابن اسلم وای وای تدبرت فی هذه الايه ما په دې آیات کې تدبر وکړ چې دا ماشي علی الهون څه دی وای زه پوه شم چې هغه خلک چې د دعوت تعلیم او جهاد د پاره سفر کوي نو هغه يمشون علی الارض حونن دي او کم چې په شر او فساد او حرامي توپ پسې ګرځي نو دغه بیا يمشون علی الارض مرحن دي دا بیا متکبرین دي دای بل صفات شو و اذا خاطبهم الجاهلون او کله چې خبرې کوي دوی سره جاهلان دا معنی ګورم کوي چې دوی خبرې کوي جاهلان سره دا جاهلون فاعل دی و اذا خاطبهم کله چې خبرې کوي دوی سره الجاهلون جاهلان خلق جاهل سره وسره خبر شروع کینو کنزل بدر دو تو چو کینو قالو دی پخدی سوئی سلامن سلاما تسلما قولا حقا پوښوي حق وینا دی کوي دی زیاړ نه کوي دی بدرد نه وای دی وته حق خبره صحیح دعوت او خبره وته کوي پرېګ دا ورور دا غلط خبره مکو دا کوي ښا بعد وی سلاما معنا السلام علیکم سلام د متارکی د فقط راجح نه دا دی څلورم صفت دا ده والذین یبیتون هغه کسان دي چې شپه تیری لربهم د پاره در خپل سجدن سجده کوونکی او قیامن او ادریدون کې الله تعالی تا ذکر دا قسمه قسم صفات ذکر کړي بعض صفات بد دوی د سوي د جبي وی بعض به د زړه وی بعض به د اندامونو وی بعض به کول وی بعض به ترک کول وی دا ټول ذکر کړي پنځل لستور پورا کړي وام او والذین یقولون بل دا عباد الرحمن پنځم صفت هغه کسان دی یقولون چې وای ربنا ای رب زمونږه اصرف عنا عذاب جهنم واړې زمونږه عذاب د جهنم ولی ان عذابها یقینا عذاب د جهنم چې دی کان غراما دتا د تاوان والا شی دا ډیر لوی تاوان نه چاته ورسېدو الله مونږ ته وساتي پنځم دا شو انها ساعت یقینا انها ساعت مستقرا یقینا دا جهنم چې دی بد د په اعتبار د زائد اوسیدو و مقاما فزائد ارا د آرام و مقاما او په اعتبار د زائد د رکیدو دا ډیر بد زائد ک دې رکیږي پکې او غلط پکې اوسېږي خو ډیر بد زائد الله دې موږ دواړه حالت نو ساتي والذین اذا انفقوا شپغم صفت دا دی چې کله دغه عباد الرحمن خرچه کوي نو لم یسرفو اسراف نه کوي اسراف سمانا اسراف نه کوي یعنی د حد نه تیر وځي نه خو شو کنه یا دای چې په داو کې په غلطو کارونو کې نه لګي ولم یقتروا او نه سکه نه ډیر تنګواله کوي نه ډیر بخل کوي وکانا بین ذالک قواما او وی دې پمینز د دې کې ولاړ د دې پمینز کې ولاړی مطلب درمیانه خرچه کوي ښا نه ډیر اسراف کوي نه ډیر تقدیر کوي والذین دایش پغم صفات شو وم صفات ګورا والذین کسان دی لا يدعون مع الله الها اخر چې مدد نه غواړي د الله سره الها اخر د بل مددگار نه دای وم صفات شو اتم صفات ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نه وجني اغه نفس التي اغه نفس حرم الله چې حرام کړ دی الله تعالی قتل داغي الا بالحق مگر په حق سره یعنی په جرم شرعي سره چې شرعي جرم کې او د قتل اجازه پکې شنو هغه ټیم کې وجني ولا یزنون بل صفت دار چې زنا نه کوي و من يفعل ذلك او څوک چې وکي دا کار یلقى اثاما یلقى جزاء اثامه نو دې به ملاو شي د ګنا د بدلی د ګناونو خپل سره د چاته دا کارو کړه خپل ګنا بدل سره به الله وي ملاو شي دا اوس ترغیب ال توبه دی و امن ایمان راوړي و عمل صالحا و عمل عملا صالحا او عمل کی عمل موافق د شری فاولائک دا کسان چې دی یبدل الله بدلی الله تعالی دوی لرا سیئاتهم بدای د دوی حسنات په نیکو باندې بدای ورله په نیکو بدلی دا څنګه چللی او دا یو توبګار به وموي چې هغه دومره په اخلاص توبه ایستي په ورځ د قیامت چې کله د الله په دربار کې پیش حدیث کې راځي الله به ورته ګناونه رامخه کې دادی کړیو دادی کړیو دادی کړیو کړیو کنه دیو کړی و یا الله کړی پوه شو د هغه په اخلاص توبه استرا و عزت د ټولو ګناونو بدل کې مې نه کوي درکړي زه ورځم نو وای دې چې کله دا ووري کنه نو دې با الله ته وی الله ما خو نورم ډیر غړ غړ ګناونه کړی پوه شو چې کله هغه بدل کړه نه کوي راکی الله تعالی هم وي خان دی وته د خپل شان مطابق هو شوی چې دې دا بنده تاسو ګوره نو دا څه دي فولای کوي بدر الله سیئات حسنات یو دا معنا دا رحم د الله تعالی کوي دوی معنا دا دا فولای کوي بدل الله نو دا کسان چې دی بدلی الله تعالی دوی لره سیئاتهم بد حالتونه دوی حسنات فقو حالات باندې اے مخکره د بد حالتو چې کله د سمشوي نو توبه نه وایستی اوس ته حالت خوشو ګیره پرې خو د سم سړی ته جوړ شم کړه نه والو غونته ګرځیدو ګیره نه وا اوس چې کوم د ګیره پرې خو د اله سړی شو کنه نو دا حالت ته خراب دیم دا شو درې معنا دا ده فولایک یبدل الله نو الله تعالی بدلی دوی لرا سیئاتهم بد نمونه دوی مخکې به خلکو ته وی پلانې چرسی پلانې پوډری اوس چې تبلیغ ته لاړو چې راغې واپس نو حسنات ان خلکو پلانې امیر شیخ هغه چرسی په څه بدل شو حسنات خن می راغې په امیر سے باندې شو کنه شو پوه مجاهد سے شو کنه شو مولی سے شو کنه شو چې سوق توبه وباسه دین ترا چې نو بدل شي قش وکان الله غفور الرحیم دی الله تعالی بخون کې مهربانا ومن تاب غسو کی توبه وباسي وعمل صالحا او عملو کې موافق د شری فانه یقینا دغه سړی چې دی یتوب الی الله متابا نو دی الله تعالی طرف ته واپس کیږي توبه وباسي الله تعالی ته متابا صحیح توبه صحیح توبه دار چې توبه دی وباسلا نو پسې عمل صالح وکا هغه تیر عمل پرېږ دنو دا وی بل راشه بل صفت ته عباد الرحمن لسم صفت وګوره والذین دا کسان دی لا یشهدون الزور چې نه حاضریږي الزور دغه ته دروغ ته څه مطلب د دروغ گواہی نه کوي یو معنی دا ده الزور ټول د ګناه ځایونه چې دی هغه د زور او د دروغ ځایونه دي نو د ګناه ځای ته دی نه دي سینما ته نه دي د پادغه ته نه دي د کفر پارلیمنت ته نه دي د شرک اډې ته نه دي مندر ته نه دي نو دا لا یشهدون الزور شو دا شو و اذا مروا باللغو بل کاردار یو لسم صفت او کله چې دوی تیریږي باللغو په زائد لغو باندې هغه زائد بے فائدې کار لو به شروع دي څه کوي سو نو مروا دوی تیریږي کرامن ځان بچ کوونکی دې ځان بچ کوي دې الته چې تیریږي کده دعوت کوي مو کی خو په خپل پکې نه مصروف کیږي دا غي نه ځان بچ کی والذین اذا ذکروا بل صفات دار چې کله دوی ته بیان کړي شي بیا آیات ربهم آیاتونه در خپل نو لم یخروا علیها نو نه غرزیږي پاغي باندې سمن کانو و عمیان لاندو څه مطلب یعنی دا چې نه چې پاغي عمل نه کوي نه چې آیات واوري دی وی او هو دا خدا الله حکم دی بل ځو په عمل کوما نو لم یخروا علیها سمن و عمیانا نه غرزیږي پاغي باندې کانو وړاندو یعنی مطلب دا نه چې قران په لکیږي او دی ورته ودی وجعلنا او وګرځې مونږه للمتقین متقیان لرا اماما امامان الله مونږ د متقیان امامان کې دې دا کې دوه تفسیرونه مفسرین یو خدای د جماعت متقیان امام کې په دې باندې بیا سوال کوي سوال په دا کې چې یاره بیا خو ټول امامان شي مقتدیان به څوک شي نو دې دا کې بعد وګد تقدیر لګي وجعلنا مقتدینا للمتقین حال کونهم امامین لنا مونږ وګرځي مقتدیان د هغه متقیانو چې هغه امامان دي پوه شو نو هغه خدا ډیر وګد تقدیر دی دا پر لوی ځان کړه کول نه نه بس دا وای دلته ته پایا کې لک سوچ کو وخت پوه شي ته چې دا وای چې الله تعالی ما د اولیاء او خلقو د دغه د عباد الرحمن خلقو دعا مختصری خو پکې ډیر لوی معنی پرته لکه د مریم مور وکنه هغه دعا وکړه وی انی اعیدها بک و ذریتها یا الله من الشیطان الرجیم یا الله زه د مریمی د پاره او د دې د بچو د پاره پتا سره پناه غواړم د شیطان نه الله دې د شیطان نه بچ کی په دې دعا کې دی بچل چل دار چې مریم خود شیطان نه بچو ساتي یو بل دا ستره کی بیا د دې اولاد پیدا کې ځکه چې ذریته ها اولاد کی خدا بغټي غټي کې د اولاد کی دعا کې سمره چلو دعای وګدا ډیره معنا خېدا دلته په دعا کې چل دی چې الله ما د مقتدیانو امام کې څه مطلب دی زما سره خو د خپل بچو د خپل کورنۍ امام دی کنه پوه شي الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته مطلب دا د مال داسې بچی را کې چې هغه متقیانی نو زبې مشر ما نو چې مشر زیما او دا بچی مې راغی نو زبې متقیانو امام ما دا اصل کې دعا داسې ده اولایک دا کسان چې دي یجزون الغرفه ورکول وشي دوی ته په بدله کې الغرفه هغه اوچته بنگلې بما صبروا په سبب د دې چې دوی صبر کړی دی و یلقون فیها او ورتوب او پیش کول به چې دوی ته فیها په دې جنت کې تحیتا پیش کشي او مرحبا و سلاما او سلام السلام علیکم دا به تر الله تعالی طرف نه ویل شي خالدین فیها بشارت دی همیشه به دې په دې کې حسنت مستقر و مقاما خیستر دا جنت مستقرا په اعتبار د ځای د آرام سره و مقاما او په اعتبار د ځای د ډیر کېدو ډیر کېدو لم خده او لګ آرام لم خده هر حالت لدا جنت خده هغه بل ساعت مستقر و مقاما وکنه نو دا شو د عباد الرحمن پنځل صفات تر دې پورې بیان کړل اوس په اخره کې څه کوي اوس په اخره کې یو دغه کوي ها زجر و تخویف ور کوي البته دا بكم چې دنه په دې بكم کې بیا دوه تقدیر دي یو بمغفرتکم دی یو بعذابکم دی په دې دعا کې بیا معنی دي یو دعا په معنا د چا سره ده په معنا د مدد غوښتلو سره یو دعا ده په معنا د عبادت کول سره ده الله تعالی یو دعا ده په معنا د دعا د الله چې الله تعالی څه کوي الله تعالی بلی نو دا درې معنی تقریبا په دې دغه کې پرتی دي اوس زمانہ کوم تاسو به ته ګوري اول د عذاب معنی کوم په بي سره او د لولا دعاءکم دا معنی چې کوم دنه پر سره کومه په عبادت ته عبادت الرحمن سره کوم دا سې کوم قل ورته وایا ما يعبا بكم پروا نه کوي بس ما هما استفامی کنافی چې خدای استفام انکاری نه پیمان راځي پروا نه کوي بكم بعذابكم فعذاب تاسو باندې ربي رب زما لولا دعاؤکم لولا عبادتکم بطریق عبادت الرحمن عبادت عبادت عباد الرحمن کچر تاسو عبادت په طریقه د عبادت د عباد الرحمن نوی نو الله تعالی بیا تاسو په عذاب باندې ته پروا نه کوي الله ته بیا ته ګران اند ته تا عذاب کی بس نن دې پروا دې نه کوي فقد کذبتم مکی والا توي او او ټول کافر ته وي نو یقینا تاسو در تکذیب وکړو دروژن مو ګڼلو رسول نو چې اومو ګڼل نو پسو په یکون لزاما پسو په یکون العذاب لازما علیکم نو اوس په عذاب تاسو پورې لازم وي دا برنه اوس نه جدا کیږي یو معنی دا دوی معنی دا دا قل ما يعبأ بكم ربي قل ورته وای ما يعبأ بكم پروانه کوي په عذاب تاسو باندې ربي رب زما لولا دعاؤکم کچرتا نوې راغختل د الله تاسو لپاره توحید ته د الله دعوت دی الله د توحید تر غوخته ترغه د نه عذاب اعتصام صفا حجت زبانی قائم کړي یعنی الله ته عذاب څخه ګران نه ده خو ترغی دې پریګدی چې ترسو دې بلنه کې څه خبره وکي چې الله وې راشه د ما توحید ومنه اوس فقد کذبتم تاسو کو توحید نه منلو چې و دې نه منلو نو فسو فیکون لزاما عذاب بدر پورې لازم دی اوس پر باندې راشي دای دې ومانه درې ومانه قل ما یعبأ بكم ربي وتوای پروانه کوي بعذابکم فعذاب تاسو باندې ربي رب زما لولا دعاؤکم کچرته نوې مدد غوښتل تاسو د الله نه په تکلیفونو کې اے مصیبت چې در باندې راشي ته بیا د الله نه سوالونه شروع کی کدا سوالونه د الله نه نه کولې نو الله وی ما د عذاب اس پروانه کوي خو زه بیا مو چې ما بنده دي ځه دعا ما نه غوښته کافر دی خیر دې قبول کړي مل عذاب به لری کوم خو فقد کذبتم چې کله ما ستا مدد کو داغې نه پس تا تکذیب کو نو فسو فیکون لزاما اوس پر باندې عذاب را ولې مستر سره لازم دی تر درې معنا شو سلورم معنا ما تاسو به مغفرتکم قل ورته وایا ما یعبا بكم پروا نه کوي په مغفرت په بخنه تاسو باندې رب زما یعنی زما طرف غټي خزانی دي کته او بخي سکمیږي نه خو لولا دعاؤکم تکذیب وکړو مدد مو د غیر الله نه وغوښتو نو فسوف یکون لزاما نو ضرورت یی به عذاب تا سره لازم دا شو دا سلور معنی شو دا می درته وکړه ښا سورۃ الفرقان په دې ځای باندې ختم شو سورۃ الفرقان چې وو په دې کې درې بابونه وو ټیک شو هر باب په تبارک الله سره سلور بابونه وو درې بابونه په تبارک الله سره مصدر او په سورۃ الفرقان کې دتا سوا امتیازات امتیازات پکې سوداسیات نو شپک پکې څه شی وو شپږ پکې دلایل څه شاول ته دغه مختصر بیا شپږ دلایل تفصیلیه شپږ پکې زداغه اعتراضات په قران شپږ پکې اعتراضات پر رسول شپږ پکې پیغمبران چې هغه یې څه کړو دا هغه یې دلیل نقلی پیش کړو نو دا شپږ شپږ او پنځل صفات د چا د عباد الرحمن پیش شو او دیر صفات د مشرکانو ابدی بیان کړ نو هغه شو دغه د دې صورت هغه امتیازات شو صورت ختم شو په دې باندې